د هغوی مجموعه عادت ښودل شوی دی او الفیض الالهی کې هم شته دی چې مجموعه عادت د هغه بابونو چې بلا ترجمه د باب دی هغه څه دي البته اشکال دا دی چې څنګه باب بلا ترجمه د باب ولکېږي د هغې جواب دا دی چې په ځینو نسخو کې لفظ بار نشته په نسخه چې ابو ذر ته منسوب ده واکه لفظ بار نشته البته کما نسخه چې د کلمې ده او دا په وخت ده پاکه لفظ بار موجود دی او ترجمه الله خو یې چانه دی ذکر کړی چې خدای وی دی چې موسنی باب و ذکر دی ترجمه الله ذاتی شوی باجوی دا نه سکین نه غلط شوی کاتبین بایدوی مصنف ته موقع ملاو نه شوله وفات شو خدا به دې خبرې دي دې کتاب د تصنیف سرسته مصنف ته دوی شتري شکاله ژوند دا د هغه جری درس څنګه دا کلم آزاد خلک پیش کوي البته عام د مصنف عادت دا دی چې کله باب بلا ترجمه په باب ذکر کې دا ترجمه د ما سره کوي دا فصل چې د باب ترجمه ده هم بل فاجریګر دې ته باب در باب په ضمن د مخکني باب کې بل باب او په دې کې د اذهان او تشریز تیزول هغه تشریح هم په دې باندې چې مخکې د قیمت همارا ذکر شو کله چې دا همارا ذکر شو دا علامات دا د خواهشات شهوات راځي هغه څوک چې مقاومت کولی شي چې دا په هغه پزل کې د ایمان بشاشت داخل شوی هغه نه به په بنگلو باندې خوشحالي په تطاول په دنیا باندې او نه د هغه ته د شهوات او د خیر تطور هاته الله د لشي چې دې خپل رب سره تعلق دا یمی لذتونه کې الله د لشي په خپل د مضمون په حال باندې ملحوظ کو عنوان د کتاب سره ربط راغی او هم مضمون سره هم ربط راغی چې زیادت او تکیل ارتفاع د بعد سابقه او د مسائلو د حدیث سابقه تقربت بالکل ځای او خیر انسان بهغی هغوی سره د دې خواهشاتو د حیواتو فکر غم نه وي انګا چې خبریات سماز ملک نی مشب ما من ملک نی مرور به اګیون بیا خرام چون چت سنجری روی بختم سیاه با دلدل اگر روت هوت ملک سنجری دا اولیاء الله ته داسې اولیاء الله نه وو چې هغوی کاروبار نه وو هغوی روزګار نه وو نه کاروبار وو روزګار او د هغوی په ځینې کې د ایمان بشاشا خوشحالي په ایماني اصلو دا غي زړه چې با جذبه کوله چه دا خو استدلال شو د قول د هرقل نه هرقل خو غیر مسلم دا خبره هرقل کړی دا وکا جار کلمان حين تخالط بشاکت القلوب او غیر سوال پور کړی تاسو دنه څنګه استدلال جوړیږي داګه یو ځای دی چې دا استدلال د تداول بین المسلمین دی حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو دی شرائع من قبلنا چې کله کتاب الله او سنت رسول کې ذکر شي زموږ لپاره دلیل دی چې را دي نه شي هغه دا خبره کړې ده مخکنو کتابونو او درې مخبره چې چا کړی دا چې د هرقل د خبرې نه استدلال د کني ولې چې هرقل مسلمان دا قول نه دی هرقل نو مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغ وایي ترجمة الباب تحقیق وارئ دئ مترجم له تحقیق وارئ. ترجمة الباب کی دا هم مضمون دا عنوان دی کتاب سره بتو دا هم مضمون سره بتو او هم مضمون سره به ته زیادت او چې زیادت ایمان دې ترکیب ایمان دې غم بیان بیان استبراء کې تفاوت دی نه خلق استبراء او اعلی پینا دې معنی باب سابقه بګرا سوال د جبرائیل چې وو پاکي احسان ذکرو ایمان اسلام ذکرو هغه مړی هغه باب کې مراتب ذکرو بیا خاص کا د احسان مرتبه او عبد الله کنه تراو کلم تکون تراو کنه یرا ترجمة الباب نه معلومېده او مترجم له نه هم معلومېده. ورپسې بیا بشاشت د ایمان هم ذکر شو. دا مرتبې د بشاشت او دا مرتبې د احسان چې دي دا په استبراء من المشتبهات راځي. دا په منظره د دلیل د علت د ما سبق شو په دا مرتبه مخکنی ګوري د دې امور نه ځان وساتي خرج ترجمه الباب هزار په مرجیو دی موريې وي چې تر دې کينې چې څه کې هغه کوه. تفسیر په شعب الایمان کې یو د شعب الایمان نه ده بعد هجرت نبی صلی الله علیه وسلم هجرت نه رسو اطوار د فدا پیدا شو مهاجرون کې او اول مولود چې دی عبد الله بن زبیر دا دوانه ذریعہ خوشحالي کې ذریعہ د مسلمانانو لپاره ځکه عامه خبره دا معروفه وه چې په مهاجرو او انصارو باندې يهودو سحر کړی دی دې کې د تولد او تناسل سره باندې بچی به نه کیږي د عبدالله ابن زبیر او د عبدالملک ابن مروان په زمین کې او یو طرف ته حجاج ابن یوسف ثقفی بل طرف ته مختار ثقفی هم خطرناک فتنې نو د مل د خلکو عوامو جذبه چې دی به سر اقتدار تختی تا نشت سوا کیوی د مملکت هر یو خط به سر اقتدار تختی دشمنی وسی وشی نو به سر یې په دا څپه ختموي او دا فلسفه چې دا د اغیارو وي اغیار اغیار نبض معلوم کی هغه نبض په معلومول باندې رعیت اوچړل شي پریشان کړي هغه پریشانی ټول نسبت چی دی بس د اقتدار تبقی ته کیږی عام قوم په ځکه داسې جذبات پیدا شي چې به بر سره اقتدار تپې چته څوک دوست پاتې نشي د هر چا مبغوث شي د هر چا تنفرت راشي به چې په کله د چا لاس ورسېده هغه یې وژلو. دا صحابي و، خو اغیارو دا چل کړی و. دغه شانتې د هارون رشید په دور کې مامون او رمي کشمکش شو، خراسانیانو پیدا کړه اغیارو. دومره نفرت ته خبره ورسېدله، چه مامون امین اصولونو وو مامون د یو انچ زوی وو امین چه وو دا د زبیدې زوی وو او د دې اغیارو په دې طریقه کار چه عمل خراب دی او نسبت کیږي بر سر اقتدار طبقې ته او په هغه کې نفرت پیدا کیده حتی چه خلق په جذباتی کی شو امین قصر بغداد ته ځوړند کړو زوبیده ژوندی وه یو ځای و ډیری چغی مرغی والی خو هیچا ونه منله او امین قصر بغداد ته په سولی کړی شو د اغیارو په ترتیب همداشانتی طریقه کار ده چې هغه ته به خلکو عسل ویل. عسل یو کس اوږده ږیرې وه، د ږیرې نه کسانو ونیو را یې ښکرو، قتل یې کړو، خو د ورځې چا ښخول نه شو، د شپې ښخ شو. متن حدیث هم متوجه شي حلال بین دی حرام بین دی ما بین کې مشتبهات دي نه پیژنې دې درا دې د خلقنا چا چې ځان مشتبهات راوستان د استبراد دي نو کړه او د عزت یې هم وکړه، څوک چې په شبهاتو کې واقع شي، کراعین یرعی حول الحمى داسې دی لکه شپنکی چې د ناغې نه چاپېره څاروي ساتي، قریب ده چې ناغه کې به واقع شي. خبر شئ د هر باچا لپاره حماس نه هغه وي خبر شئ د الله نه هغه چې ده د هغه په ځمکه کې محارم دي د دې نه به ځان ساتئ خبر شئ په جسد کې مرغا یو ټوکه ده کله چې راخشي حشا جسد ټول کله چې فاسد شي نو فاسد شي جسد ټول خبر شئ د غزلې چې هغه خوراک او څښاک او لباس او مسکن دي. د کور انتظامات هم په دې کې دي، نکاح نکاح په صحیح طریقه وشي. حلال معرفت د حرام د حرام معرفت. مشتبهات کو د باب فعال نشي او د باب تفعل نشي نو د ما د اسم فاعل څخه نفس به پرې کې استبراد ده چه حاکمانه طریقه استعمال کا حکیم وسحت په غیر راولی تزییق په خپل نفس راولی کم چه حکیمی هغه په بل باندې وسحت راوړي فزان تذیق راوړي امام ابو حنیفه رحمه الله چې دی دا په فقهاو کې حکیم دی په بل باندې څنګه وسحت راولي ځان دې چې تنبیه تمر نه دي مسلمان کړي مسأله د ایمانیاتو کې امام ابو حنیفه په اعلی پیمانه روان دی خدا قول چې هغه کړی دی چې ایمان بسیط دی نو مطلب هم خپل دی ویل دا چې نور خلق په پریشانو کې واقع دي هغه د حدیث مالي چې قلبي ذره په دې باندې چه وضع ده حل او حرمت چه ده دا خو الله کوي دا مشتبهات او مشبهات چه دي په الله څنګه اشتباه راځي داغه جواب دا دی چې نسخان د قابل است لیکن لا علی الدوام فیضی سعادت شما کسرا برابر است الله په اشتباه نشته هغه تیرا په مخلوق دا امرو جمال طول فرد ظاهر است در حیرتم تو وادی فردا برای چیست چهار ته پدا غډا غره به امتحان پکې نامخص غیر مخص امتیاز په مشتبهات راځي البته د وسایسو او د شبهات په مابین کې فرق دا ډېر اهم دی سره کې نشته کېږي وسایس دي دا من شیطان وی دا د قرین سون وی دا د انسان د نفس وی هغه په ملاحظه تجویزات بعیده او تلاری تجویز لکه انسان په حل حرمت کې مترد کېدل انسان نجاست او طهارت کې مترد کېدل نجاست او طهارت کې چې انسان واقع کېږي نو دا د وسایسو نه واقع کېږي حیل حرمت کې چې انسان ته پریشانی راځي دا د شبهات نجاست په حالت کی چی انسان مرده کیږی دا ځکه د وسعی سره ده چی ددی نه عبادت پاتی کیږی شیطان ورته دا غورځوی چی مونځ داسی هم نه کیږی ده په کپریتو جامو دی مونځ وکړو بیا اودسه دی مونځ وکړو. خو اکثر داسې وي چې را اسلاف او مشرانو به دا شی زیات نه استعمالول حالات به کتل غواړي جامه د شهرت او جامه صاف جامه صاف او غسل پکای دي خو جامه د شهرت او غسل نه پکای ولې دغه انګړ خوا ته څاروي ساتي پټي ته به وړي هر باچا د پاره حماوي الا ان حم الله فرضه محال حیا دا حما جایز ده نه حما نه ده تشبیهات رنګ سره نه ثابت دي حمایه د خلیفه د پر جهیزي د بیت المال د کارو نگران د خلیفه شاه حمایه کې د بیت المال ساروی چلیږي قوم مال دې د ټول قوم د پر سره مجاهدین په جهاد کې د دین شاعت کوي د ملک حفاظت کیږي دا خلک چې غرونه ناغه کوي دا رواني دي په دې کې تشبيه د ممدوح د مضمون صدا د الله حما ممدوح ده ای بچینو حما مضمون ده خدای باچين چي د چا څاروي څرول په ناغه کي جايز نه ګڼي دا رقم الله جل شانه هم د حدود نه د چا اوښتل جايز نه ګڼي. هغه شپن کې د شاهانو د حمانه لري ګرځي چې د شاهانو په ګرد کې راني شي نه چا عاقل انساني د الله د حمانه څنګه باندې دي چې نه چې د الله په ګرد کې راشي د معاصیو ستونزو څخه ځان بچ کړي، د مشتبهاتو نه ځان بچ کړي، ځکه په زر کله دور اور دا کېږي، آهسته آهسته زړه ګیر شي، بیا اسود مرباد یوسي، تور خشم پرې ولاړېږي، کله اصلاح کېږي. توبه وی سره سپین داغونه راشي تورواله ختم کی توبه وی نه سره نو زړه مکمل گیر شو الټه شو باچا خلق اولی راوی آدم علا نبین اور اسلام چرا کجدو نبارن اور لوگ الٹا شوید اوسم او قلب ورته ځکه وایي چې دې دې په دد پر باندې خو احترام د خې طرف کوي په اسلام کې دا طریقه ده چي ترجيح راعي رعيت ته ورکوي په خپله په ما او د خلق باندي عمل کوي د دې وجه نه اسلامي اصول کي ښي طرف مخکي دي عاجز مخکي کول کشر مخکي کول د انسان د اندامونو چې دي الله جل شانه په هر یو شکی یو خاص صلاحیت غوړولې ځلکه خو لوی صلاحیت د داخو بچا دي او غوږ چې دی دا د پیپ کار کوي دماغ یې خبر ته سر ته رسوي سترګې یې د څوکیدار کار کوي لوړې جوړې کاني بوټي نه ځان بچوي لاسونه چې دي دا د څنګونو کار کوي کله چې انسان ته خطرې لاسونه رسوي لکه د مرغۍ خپې چې دي دا د برید کار کوي د چلاو کار کوي په خو خلک چلاو کوي جګر چې دی دا یو رحمت د الله دی جګر سي عینه سي وي نو کما غذا چې د هغینا اینا دا کما غذا چې د هغینا اینا جوړیږي د بدن طریقې په هغه باندې مبني ده خو فضلیات یو تر پکې ها خود وتلو په طریقې بول برات نه ولی ان چې دا هغه د جګر په طرف راشي خو دا جګر څومره نرم دی آئینه ده یو قسم منجمده آئینه ده خدا الله رحمت دې دا څنګه الله رحمت دې چې جګر برابرو حوادث برابرو نو صحت برابري که په دې کې خلل راغی نو جګر کوشش کوي چې دا خلل عضلات ته نه کړي او که عضلات ته نه کړي شو په جګر باندې دا پاتې شو دا نه ټول دې جوړي ګردي خرابي چې نقصان کله حاصلاتو ته نقل شو، بیا یې پسې د جګار له طرف نه مدبره ورپسې دي. حاصلات دا دي چې د دې نه دا نقصان غوښې ته غورځوي. وې غوښې ته وغورځوه نقصان ښه او که وې نه غورځوه په عضلاتو پاتې شو غدې جوړېږي د ځینې کردار لږ رګونه چې غوټې پکې جوړې شي ځای په ځای ورکېږي چې مدبره یې کله به لحم ته وغورځوي نقصان بیا پسې که یې چمدې ته وغورځوو جلد سوځي، چمډه سوځي، کوشش کوي چې خارج یې کړي، که یې خارج کړو خو ډېره ښه، که خارج نه شو نو سخت تکلیفونه شي، بدن سوځي. چې خارج کړو نو کو الله رحم کو مکمل خارج انسان صحت مند شي مکمل خارج نشو د خارخ او د دانو شکل جوړ شي مدبرت واپس شي او انسان ته وي اوس لګيا اوسه يا ځان ګروه او يا په ځان دوي پورې کوه او يا اپريشن کوه او يا صبر کوه چې داني نه نه وخيژي غټه کاروي په دې جګر کې پرته ده ولې موږ هم ناراض نه کو چې تمو مټول په جګر ورودونو چې ته دې جوړ شنو که د فکر انسان راغی نو انسان به آزاد نشي او دا بلغم دی داری دی داری دی او ډوکو دا پارا گریس دا کم شو بے داری کی دار کری نو چې دا په توازن وي نو اړیکې به بیا غیر ودانه ته زیات شي بلغم دې په سینه باندې اثري مراد الله عظیم او بچی دا موږ په نه پیږو